نو اول بحث پر رد کې دی نو فرمایي چې رد فی الاصل په اصل کې دا د اصل ټکی ذکر ذکر کړ چې د اطلاق حقیقي د رد خای نو یو اطلاق حقیقي د رد دی او یو اطلاق مجازي د رد دی نو اطلاق حقیقي د رد دا په معنا د تربیت سره دی یو اطلاق مجازي د رد دی نو اطلاق مجازي د رد خو په مالک باندې کیږي په سید باندې کیږي په ډیرو باندې اطلاقات کیږي لیکن هغه اطلاقات با قرینه غواړي بیا هغه څه شي غواړي نو اصل کې په دې معنی معنی حقيقي ده او دا نور معناګانې چې تاخلي نو هغه به یاد سي اخلي چې جواب بین الحقیقت والمجاز وکای ایا به عموم د مشترک کا یا به عموم د چا کای دا په اصل ته کې ځکه وي چې رات په اصل کې دا په معنا د تربیت سره وهي تبلیغ الشیخ سره غرض د علامه موصوف هغه وضاحت د مفهوم درو چې رب څه ته ویل کېږي رب وې رب دې ته و چې تبلیغ د شی کې اله کماله کمال د شی ته شیان فشیان بدمه ده رب دې ته وې چې هغه چا تربیت کوي د نقصان نه کمال طرف ته د نقصان نه کمال طرف ته شیان فشیان بدمه ده اول مثال په تور باندې حضرت سے معصوم بیا دا غین رسول الله تعالی ته یو طاقت قوت دومره ورکړي چې دی بیا خلقوسې کولې بیا رست رست ځوان فلافای دی حتی را ورسید تبلیغ د شی کمال ته شیئا فشیئا شیئا فشیئا په دمه دمه په دمه دمه په دمه دمه دې ته څه ویل کېږي تربیه نو د حواله سره د حواله سره بیا عرب د دې وجنه مور تم ویل کېږي بل چا تم ویل کېږي چې هغه څه شي کوي هغه تربیت کوي په دمه دمه دا چا نو اطلاق کېږي پای خو مجازن اطلاق دی یا په مالک او دلته کې اطلاق د سومون یا مثلا اطلاق د عدلن د عدلن د سومون حمل کې په زید باندې کیږي نو دې ته موږ ویل کې دې ته موږ وایو حمل مبالغه تر دا حمل مبالغه تن دی نو دا څنګه د عرب اطلاق کې کیږي په الله باندې نو دی وایي چې دا حمل مبالغه تن دی او د حمل چې کوم تعریف دی نو هغه تعریف اگر کور باندې صادق نه دی لیکن مبالغه تن حمل شوی دی د حمل تعریف تعریف اتحاد المتغیرین ذهنن فی الخارج حمل دې ته وایي چې دوه چیزونه په بزین کې څه لري تغایر په خارج کې بس لري وحدت لکه زید قائم زید ځان له قائم ځان نه معنا ده په خارج کې زید هم دغه دی او قائم هم دغه دی نو هغه خو په دینه هم دغه کېږي